مخکنا د قسم مسله را روانه و الله جل جلاله په مختلفو پرشتو باندې چې هغه مختلفې ډیوټه ور کوي په هغه باندې قسمونه کول پنځه جماعتونه او د دریو تذکره شوی و د دوو نن کې نو فسابقات سبقا الله وی د دین رستو ز قسم خرم باغ ملائکو باندې السابقات چې هغه وړاندې کیدون کې دی یو بلنه په ادا کولو د حکم د الله تعالی کې د احکامات د الله تعالی کې سبقن په وړاندې والی سره نو پرشته د الله جل جلاله دی الله وت حکم کې نو د انسانانو په شان دي نه دي د الله د حکم په اطاعت کې د یو بل نه مخکې کیږي د یو بل نه وړاندې والي کوي پادا د حکم د الله جل جلاله کې چې د الله کوم خبره دا برابر کی او دغه سرم لګي مخکې مسله د روحونو ذکر شو چې د مؤمن په نرمه سره او د کافر په سخته سره او بیا په تیزه سره وړي نو بیا د یو بل نه وړاندې کیږي چې الله جل جلاله به د دوباره کې څه حکم کوي چې هغه حکم د الله تعالی د دی روح بارکه پوره کی چې هغه نافذ کون کې دي هغه فیصلو د الله لره چې الله د کوم حکم کې کې دا روح کته وغورځوي د اسمان دروازې وته بند دي کافر دې نو کته رولي او کو ته حکم شي چې اکرام او اعزاز سره د دې انتظام وکړي د دې لپاره تدبیر وکړي نو اکرام او اعزاز سره غ تدبیر د غروخ د لپاره وکړي او دا رنګ دین علاوه نور کائنات کې بلاجل پرشتي دي الله په مختلفو ډیوټي لګولې لکه پاغي کې سلور غټه پرشتي دي مثلا جبريل له میکائیل له عزرائیل له اسرافیل له علیهم السلام جبريل علیہ السلام هغه مقرر دی په هواګانو باندې پازابونو باندې لخرونه دی ورسره میکائیل علیه السلام هغه مقرر دی په بارانونو باندې په بوټو باندې دارنګي اسرائیل علیه السلام دی نو هغه مقرر دی په روحونو اغستو باندې اسرائیل علیه السلام او دارنګي اسرافیل علیه السلام دی نو هغه مقرر دی په شپېلې باندې نو الله جل جلاله د کائنات تدبیر او انتظام کوي په پرشتو سره نو هغه تدبیر کوي انتظام کوي امرا نو امر خو مفرد دی مراد ته نه جنس اوامر د الله دی الله چې کومه فیصله کړي نو هغه نافذ کوي په کائنات کې هغه کار الله تعالی کوي بیا تاسو وګورئ نو دې کې دریو کې وو راغله ده او دوو کې فال فز راغله ده چونکه دا مخ کې کارونه سبب درستو ده روح او باسی پمنډه اوسی نو صد پارا د تدبیر د پاره چې الله ته وړاندې کی او الله جل جلاله حکم کی او پرشتي تدبیر کی نو دا مخ کې سبب دا سبب دی د دې رستو دوو کارونو د پاره دا مسبب دی او دی باندې فا داخلي ګره وایي بیا دا خبره یاد ساته دی چونکه د الفاظ چې دي نازعات دا وصف دی ناشطات دا صفت دی صفت موصوف واړي مثلا توه ګوټ کون کې کار کون کې نسوک نو سو کوئی دا صفات د پرشتو دی راجح کول لا دی او دی کې نور تفاسیر هم دی بیا خبر وګدیږي بعضی دا صفت اخلی دستورو اغم پخپلو برجونو کې اړي کې راړي کې بازي خبره وسره الله تعالی تړلې دي لغه ستورو سره نجوميان خو زکه ستورو ته ګوري و یره دا کار کیږي نه کیږي دا سره الله تړلې دي بعضو دا صفت ګرځول دي د پاره دو اسونو د غازیان هونه راجح کول لا دي چې دا پنځه واړه او صاف او صفاتونه جدي د پرشتو دي او دا قسم شنو قسم د څه خبرې د پاره نو هغه خبرې د پاره یو دوه الفاظ مقدر کړي دي مفسرینو چې الله وی قسم دې پدی پرشتو پدی پرشتو پدی پرشتو قسم دې لتبعثن یوم ترجف ترجف الراجفه نو یو تفسیر دې کې دا ده چې چون کې شپېلې شروع شي هغه سره به کائنات ټول رواني کی حرکت براشي بداسه اوازي چې ارسب وجړه کوي زمکه به وجړه کیږي اسمانونه به راو ورځيږي ستوري به راو ورځيږي چونکه دا بشپلې ته سره کیږي نو د دې وجه د راجپې نه مراد شپېلې ده خوځي خو بزمکه خو نسبت شپېلې ته ځکه وشو چونکه دا کارونه بشپېلې سره کیږي نو دی وجه نه شپېلې ته راجفه وي چې اوجړه کېږي جړه کېدون کې یا جړه کوون کې چې هغه لومبنه شپېلې ده چې هغه سره به کائنات کې کائنات به الله تعالی ختمي دغه مس کې فاصله ده الله علم د حقيقي باندې مقدار باندې چونکه نور خو بلال شي زمکا ستوري بلال شي رز او شپې نظام نو دغه یو وګدرز بي په اندازه د سلويختو کالو تقریبا یا حقیقی مقدار الله ته معلوم دی خړم بنی سرګي هغه کې بشپله اول شي نو کائنات به خراب شي او بیا رستنی سر کې چې دغه زمانه تیر شي کوم چې الله د دوو شپېلو مس کې مقدر کړی دا او دویم تفصیل دا دی چې هغه تفسیر منیر کې علامه زهیلی ذکر کړی دی رحمه الله هغه وایي د راجفین مراد زمکه ده په اگر از باندې چې اوجړه کیږي زمکه نو زمکه به مو بیا یو شپېله شو دغه یو شپېله دوران کې بلاول زمکه وجړه کیږي د زمکه نظام به خراب شي او بیا به د بر نظام هم خراب شي اب اور پسې تابع شي هغه کې بم سوري پیدا شي نو دا دویم تفسیر شو قلوب یومئذ واجفه په دغه وخت کې الله فرمای قلوب زړونه یعنی زړونه د کافرانو د فاسقانو ګناګارانو یوم اذن په دغه ورځ د شپېلې او د جړه کېدو د زمکه او د اسمان واجفتن خائفتن یریدن کی به نو دو سیزه ذکر شو مخکې چې کم سیزونه ذکر شو د قیامت احوال نو د هغه اثر خوب هغه په ظاهر باندې بهومي په باطن باندې بهومي نو دې کې د باطن اثر ذکر کو په باطن بدا اثر یې په ځل باندې چې زړه به یریدون کې غلزار بکی او ظاهر باندې به اثر دای چې ابصارها سترګې ها زمير زړونو ته د سترګې د دې زړونو والا د چا د زړونو چې درزيږي نو سترګې د دې خاشعتن ذلیل وي نو ظاهر باندې بم د قیامت اثر وي په باطن باندې بم د چا په باطن باندې بم اثر وي چې چا قیامت نه منلې او داغه کیده نی ساتل او داغه د پر اختیارې نه کړي نو دغه ټیم کې بس خبرې کوي الله تعالی دی به خبرې کولې دنیا کې قیامت به نه منو الله تعالی غ خبرې ذکر کړي چې یقولون دی بوي انکار به کو استهزاء او ټوکی به کولې دنیا کې ائنا لمردودون آیا موږ به خامخا یقینا واپس کول شو فی الحافرته فی الحاله الاولى اغلم بنی حالت تا دیګو په دنیا کې دا استهزاء ټوکی کولې چې مونږ مړ شو نو مونږ به دوباره پاسول شو دوباره به ژوندې کول شو یعنی دا نشته د دینه به انکار کاو او بعضو معنا کړي لمر دودون مونږ به واپس کول شو فی الحافرته ای بعد المسیر الی الحافره وهي القبور رستو د دینه چې مونږ قبرونو ته واپس کړی شو او مونږه ریزه ریزه شو زمونږه بدنونه ختم شي نو آیا مونږ به بیا واپس کول شو اذا كنا عظاما نخره آیا په هغه وخت کې چې شومنګا اډو کې نخرتن لاړو ریزه ریزه او بیا دوباره مونږ پاسو لشو نو قالو وی بدوی چې تلک اذن تلک دغه دوباره ژوندې کېدل د بعثت اذن په دغه وخت کې کچره دا صحیح شي او دا درست شي نو کرتن خاسره دا خو واپسی د تاوان ده دا خو تاوان ولا واپسی ده چې بیا پاسو نو دی په دنیا کې دا خبرې کولې ښا چې بیا به قبرونو نه پاسو چې ریزه ریزه شو لکه دا ډېر لوی تاوان دی دا ډېر لوی نقصان دی الله دنیا کې وته تخویب ورکړي د دې خبرو جواب وته ورکړي چې دا تاسو لری مګړای زکه پاسې دل کېږي په کامل قدرت او کامل علم علم هم د الله کامل دی یو وخت تنم نشي رکې د زمګه کې او قدرت هم کامل دی عجز بګی نشتا یو وخت تنم نشي پاتې کې دی ټول به پاسي فانما هي زجره واحده الله فرمایي یقینا هي دک دوباره پاسېدل زجره واحده دا چغه یو د اسرافیل علیه السلام بس دا یو شپېلې نو ساحره نه مراد د صحیح کول مطابق ارض الاخره ده د اخرت زمکه ده البته کسبینا ګول برابر همواره وي اس سوق به پټې ده نشي برکت زیب پکینی او ساحره و ته بعض مفسرین وایي ځکه وایي چې په دې باندې بیا خوب نشته خوب به پنه کیږي بس د کېدل ختم شو د دې وجه وته ساحره ویل کیږي سحر بے خوابی خلق به پیوی هی بیا دغه ځای پورې ډیر اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سبب لمن اهتدى اللهم زينا بالهدى سعد عافية فرات نصيب کې الله خير او برکت نصیب کړي آخرت کې د زموږ مضبوط کړي قبر له تیارې توفیق را نصیب کړي یا الله کریم خدای په کوم رسې زړونه یریږي سترګې ذلیلې یا الله موږ ته په خپل کرم او رحم سره یا الله زموږ زړونه مضبوط کړي خوشحالي پکې راوړي سترګې زموږ د ذلت نه بچ کړي راضي شي خپل راضي